ریاض الصالحین درې سوا یو کم دیرشم حدیث ته د دې باب اتلسم نمبر حدیث ته او د سر ندرې سوا یو کم دیرشم ورتا نشم بچکول اے فاطمی لور ته وي او فاطمه په حضرت علی رضی الله عنه باندې واده وا او سوره خوخوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول اولاد خو فاطمه او ته ډېر ګران وا ځکه چې فاطمه به کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره رااله نو نبی علیہ السلام په پاسه د فاطمه ته ځان سره به جوخت کړه او په دواړو مخونو باندې به خپل کړه پوشي او و فاطمه لانی لا املک لكم من الله شيئا زواک لرم یو ځل ستړي شوی و فاطمه بیبي بی. فاطمه وکړه علي جلانه بیبي بی وکړه یو ځل ستړي شو خامخا خځ ستړي کیږي زو کور د کارو نه یړو یړو وخت ملمان دي چې وبو روټي یو ما ستړي شي نو ستړي شو ولاله حضرت کرا نبی علیہ الصلات والسلام کرا خپل کور ته د پلار کور ته بی بی عائشه کور کې مونږه او نبی علیہ السلام نو عائشه ورته وی بی بی عائشه فاطمه ولې رااله وځستړي شو ما حضرت صلی الله علیه وسلم چې زته یو خدمتګار ما د پاره وغواړي ځکه زه ستړی کېږم یوازې ما چې یو خادم یو خدمتګار چې ما سره کار کوي کور کې وې زه خزه به ورته وې ما حضرت ته چې کله راشي اغه لاړه نبی عليه صلوات و سلام چې کله راغې بی بی عائشه ورته وې حضرت فاطمه راغله وا وې سي وې نبی عليه السلام وستړی شوی و چې زه حضرت ته راغلم کدا سه یو وینځي خدمتګاری چې زما سره په کور کې کار کې زستړ کېږم نبی علیہ الصلات والسلام ښا نبی علیہ السلام فورا راغې فاطمه کرا اے فورا راغې فاطمه کرا او چې کله راغې نو ها ورغه فورا او بی بی فاطمه او حضرت علی رضی الله عنه دواړه کټ کې موجود ناستو نبی علی السلام راغې او د دواړو منځ کې کېناسته د دواړو منځ کې کېناسته یو لاس په فاطمه واچا او بل لاس علی رضی الله عنه باندې واچا څومره خوخو حضرت ته حضرت حضرت علی متګرانو او ورته وی فاطمه تا دا ته پوس کړي چې زستړ کېږم یو خدمتګار په کار دا ویا او حضرت وجتا ته یو علاج نه خې یو وظیفه چاغه وایا نو د ډیرو خدمتګارو نبستا د پاره هغه کافی شي ویو حضرت وایا و چې کله ستړي شي او دکیږي کټه راشه سملې نو درې درې ځله سبحان الله وایا درې درې ځله الحمدلله وایا او سلور درې ځله الله اکبر وایا ان شاء الله چې دا وظیفه دې پوره کړه او سم لاسته نو تبدا سي دمشه لکه ته مې چا چا پکړم ډیر ستړي شوی بالکل تا ته بتکاوت نه ملاوي ها او هغه وظیفه بیا شوی چې ما کوله به فاطمه وي بالکل زما ته تکاوت نه ملاوي منګم نن زنانه او توایو ډیر ډیر ډیر کارونه کور کې ستړي کیږي د دین کار کې د دنیا دا وظیفه کوي ولا ببلالها او نه بپر کوم د خپل ولیلرا زب خپل سل رحمی ز خپلوانو سره ساتم او نه بغصوم دلرا رواه مسلم نقل کړي دلرا مسلم ګوره د دې معنی کوي دا لفظ مشکل په دې حدیث کې ندی اغه زما دوستان زما دوستان ندی انما ولی الله وصالح المؤمنین نو چې دوستان ندی سری لیس بینی و بینهم ود و محبه نشت زما او داغه په منځ کې دوستانه محبت نه دوستانه سره نه کومه مقصد دا دی حق خپل ولی په عالم خو دوستانه سره نه کومه انما ولی الله بشکا دوستان زما سوق دي ولی دا الله صالح د مؤمنینو ولکن لهم رحم لیکن دیل رخ پل ولشتا اے خپلولی به سره پالما خو دوستانه سره نکوما خپلولی به پالما سره ولکن لهم رحم لیکن دې دا خپلولی دا ابو الله چې پالم به خپلولی دا به بلالها په پاللو سره او نه به پر کوم خپلولی لرا خپلولی به پالي لکه څنګه چې مکه حدیث تیر شوی وکنه د حضرت ابوبکر د لورو د اسما چې اوسره مور راغله و مشرک وا او نبی علی السلام ته وی حضرت زده دې سره خپل ولی پاله مو کنه تعاون سره کو مو نبی علی السلام ته سویلو نعم او دا طریقې متخی متفقن علیه ولفظه للبخاری کله کله مور بی دیني نه منی خبره لار بی دیني نیا بی دیني شي نو تعلق د خپلوالې به وسره نه غوسه واغ مینه به وسره نه کوي ځکه چې مینه منه ده هغه راغی اې د الله پیغمبره ما ته خبر راکا په یو عمل باندې دا سی عمل چې دنه کی هغه عمل مال را جنت تا او لری کی هغه عمل مال را جهنم دورنا اے اے دا سے کار را تھا عثمان او خیا چاغه عمل په وجه مال جنت ته بوزي او د جهنم نمی لری کی په خپل هم پاکي دی او پاکون کی دی نو پاکواله نو زړه صفا دی نو پاک سیز په اوس کلم به وقالا ویلی نبی علیہ السلام الصدقه علی المسکین صدقه خیرات په غریب باندې دا یو درجه د خیرات دا وعلى ذر رحم سنتان صدقه وصله او په خپلوان باندې دو درجه دی وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قال او كانت عادي امراه وكنت احبها وسغورا او اولاد دې زما خزا او ما به مینه کولا د خپل خزې سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زوی دې چې زما خزا او زما سره ډېر مینه وا خو زما خزا زما پلا نه خو کولا پلار موی دا خزر طلاق که زما خوخه نه ده حضرت عمر وی ما انکار وکړو ابن عمر وی فاتا عمر رضی الله تعالی عنہ نبیا راغه حضرت عمر رضی الله عنه پلار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فذكر ذلك له نو ذکر یو کو دی واقعا چاته پیغمبر پاک تا چې زما د دوی خزه دا هغه ته خوخه ده زم طلاق کا زما خوخه نه ده هغه نه طلاق کوي دا امر دینی او امر دینی کار د دین په وجا د پیغمبر منل د پلار منل دا بهتره خبره ستانو فازع زایکا ذالک الباب دغه دروازه خراب کا او حفظه یا حفاظتو کا دغه دروازه رواه ترمذی وقال حدیث حسن یعنی دا تمثیل پلار یو د دروازو د جنت یو دروازه ده بلکې غورا په دروازو کې دروازه د پلار ده پوشه حاکت ځان دنه کې نو داغه تابعداري وکړه جنت څور دشته ماسی نشته نه پیژنې ها ها ته پوهه کوم یا چې پیژنې دا او ترمذو د ادبونو متخیخه وقال تاسو مدو ماسیبا نن خلق په ماسی په پو پورې خان دي په پو په منزله د پلار او ماسی ډیر زوړ حدیث کی راځی چه ماسی ترور چه د مور خوری هغه په منځره د چا ده د مور ده د مور ده د مور ده سکمر وی چه د مور سره کې د ماسی سره نو سما سو پوری خلک خان دی سړی ډره کا وفي الباب احاديث كثيره في الصحيح مشهوره منها حديث اصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق دور مکتیر شوی دی